سورت نساء کې اصلاح د معاشره وا اصل مقصد د سورت په اصلاح د معاشره لګیدلو احکام سورت کې د پارا د رعیت او د پارا د رعی الا هغه چاته وي چې د انسان حاجت پوره کوي د مخلوقات حاجت پوره کوي او د الله ډیر صفات دي فاغه ډیرو صفاتو کې سی صفاتونه د ربوبیت د الوهیت د رحمانیت کلا کلا پیو آیت کی بیان کی کلا صورت کی بیان کی کلا باز یو دے کی او باز بل دے کی یو آیت دا سوے چپائی کی اللہ دا سنور والا صفتنا آغا زالنا ثابت کری دی دولویت الہ امزکا ستا ذکر نو نو تم پیدا کړې نو ساز پیدائش نه رسو ذکر تا پیدا شو الکا دنه بدا جوړو ما الکا فد بدا تعلیم کو ما دې بزما وارثي دې با اندرو نیږي دې با بیرو نیږي تذکری شروع شویا وګوره کدا سترګې د سر د پاسه وي او دا پوز دې په دې سر کې وي یا دا پوز دې سوري برا په دې ها سر د پاسه وي او باران پکې پکې دې بیا بسو وګوره دا خپل یو دې دې کې واو یو دې کټا وا او لاسونه دې لګول نه بیا باندې سکول الله وې ما ته خسته جوړ کې پیدا کړې کله خوا کې اوس خپل کته کیګو په خو بدل پرې و په خو نه نه دا وی ما تنی بنا کړې تعالی ما خسته شکل در کړې زاده زناور مو جوړوا چې ځان نه کوواله جوړ کې او کو روانه کړه پندې شي چې څلور میاشتې 40 40 40 نو څلور میاشتې چې برابر شي وغه ډول شي نو الله فرشته ولېږي او فرشته ته وي د دې انسان په رحم کې په وغه کې کرخراخ کا کله د لسو میاشتو پیدا شي بچي کله د یو نیم کال پیدا شي بچي کله د دریو د سلورو کالو ماشوم پیدا شي زهاک ابن مزاحم چې کله پیدا شو نو دا غغا خونو او پخنداو سلور کالا د مور په ګډه کې پاتې شو سلور کالا ما خو غلا ځکه الله د دې یو بیان مونږ ته کړی چې زونه ما سره پیدا کړی وګونه ما سره پیدا کړی خبرنامه په واور او د دنیا غان بجانه قرآن دین پیناو او چې کله یو مضمون د قرآن شروع شونه مونږ څنګهګو کله به استاد بس کوي دا نه وی چې زما غوګونو خو الله دې ته پیدا کړی دي دا نه وایو چې زما سترګې خو الله دې ته پیدا کړی دي سورت عراب کې الله وی ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها سترګې به ورکړې وي نو زما کتاب یې پینو لیدلې نو اولائکا کلنا نو دې په شان نسې شو زناور شو ځکه زناورم تش خوب دې او غیا دا او بس او دسمات او بدی نو خو څه نشته اخرى اوس کا اوس تم زناورو دا کار دی زمنګم دا کار دی اوغرا اوس کا بیان دی وغدا تکلا او لار چا مندا تلا او بیا سم کچه دا غوړه کا ته منځ کوم منځ ډیر خلک نه بس منځ پکې کړه پاتې یو په سفر سره منځ نه نه قضا شوی هر کسان ورته وایي ته منځ قضا کیږي زنه بیا مونږم پاتې کله کله پکې ا چې کله سمې وشي مونږ کېږي مونږم پاتې الک ستا مقصد صرف دنیا کې د دې دې چې وخرا اوس کا اوس تملا او ګټه دا خو زناورم کوي اخو دکه کې وتا د کوترې د بوسو د بوتاوي خو خوري یا بس خو بوس کی یا خپې غو مسلم دی ابه چې را پاتې کې تاو راتاو شنو بیا خو او د اسمان دی وکی بس زمونږ هم دا حالت دی نه خبر نه قرآن سره راغلی او دین سره راغلی او زما او ستاره په دې په اړه کې تفوس کیږي دا زناو ته نو راغلی دا دین او قرآن دا انسانانو ته الله را لګي ځکه الله وې زما امتحان اخلم ما چې ته پیدا کړې نو سره پیدا کړې دا وجه بیان کړې بس منځو کا بس نور چې ارڅ کې شکر کوا ډاکا کوا سود کوا غلا کوا شرک کوا اور آل یو شی کوا خو بس موس کوا د اسلام پنځه بناګانې دي پنځه حافظو کې یو مونږ دي یو مونږ راټینګ کا او سره پرې چې ګور ما انسان سره پیدا کړی او د سنه می پیدا کړی دی سنه می راوسته دی په کومه طریقه می پیدا کړی دی نو زه هغه ذات ما علاج دی ما نو چې دا طریقه ستاسو د شو چې یو سره د اله په معنا پوه شو خدای ګواله کاغذ الله سره برخدار پیدا کړي کوه خلک نه دی چې اله هغه ځان ته وی چې زه د نش نشته کړم زما تذکره نه وا زما وجود نو زما نام و نشان دنیا کې نو هغه رب ز په دنیا کې شته کړم او کومه طریقې شته کړم یو خدا وجود موږ ته ملاو د وجود ملاو شو په نور میرایاتونو د قران د خلق دی دویم ثم رزقکم نو بیا الله د رزق درکړې تاسو ته پیدای کړې نو د رزق بندو بسې کړې یره کزه تعلیم ونکم بیا با سکو د ذمہ داری ونکم د لوګي په مرشم دا چې خلک ته نه نوکری کوي نه په پاری کوي نه ذمہ داری کوي او الله او زما فار خلک زموږ کوي خو الله وذکر الله الذي خلقکم ثم رزقکم اعدام کرے رزقم زمان رازق زیمہ کرو والله خير الرازقين الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر صفا پي وای مشل په سوا او صفا پي په ور پي چې ما تا صفا پي نو بنالو ملاوت نکو نه الله وې ما سره څنګه ملاوت کې ما هم سجده کې مخلوق هم سجده کې زما په نوم چې ده کډه لاله دا په نوم چې ده کډه لاله چې ما وکتل نو پای کې پاک دالی کړو لیکلو د بغداد چای میرانا معنی ول لمن ساده آرام د چلو یزوانا په کتابونو کې راځي خلک هم تیر شوی نو الله وی چې تا نه تبر امر شوی ما ته دا مدد شوه هغه تم سجده کې ما تم سجده کې دا خپل امت ته شکرانه ورکه زما نبي زما او دا سفر پاتې شه ملاوت دیونه کو او زلوایو من غش فلیس مننا چا چې ملاوت په زمانہ نه لري پیغمبر پاک ٹھیک ده په دې سيزونو کې اعمالو کې معاملاتو کې هم ملاول نه ده په عقیده کې نشته بیا صاحب سيز والو الله وي څنګه صاحب په ځان راوړي وېلکه دکان ته موږ لاړ شو موږ ولکه که سبزی راکې که یو سیز راکې هوای په ورشه راکا نه باز چیزونو کې د چیو کې ملاوټي مسالو کې ملاوټي نن ارشه نه باز سره کې هغه یې دی یو رنگ دی یو صفا دی یو ملاوټ منګو نه پای ملاوټ نه مثال ملاوټ الله لري خوښ کړي ملاوټ کې خامخا پاغه ټول سيزونو کې داسې سبا پي پیور ملاو شي چې پاغه پيو کې نه دی ویني رنگ وي نه د پولو رنگي نه د غیا رنگي هو کله کله پکې ازایته غوندې راشي هغه د غیا او داغا سپل یو لړۍ خو خود من هغه نه خرابې مونږ ریاکارې هغه زینب څنګه یو لږ منځل زم دا خلکو ته خې تاسو بلاور وکړو ته هغه لکه کته مخلوق لکه کله بیگا پاسې درو ما خو نه راته نه به مې لس رکعات شل رکعات مونږ وکړو تاسو بلاور وکړو تاسو ریا وکړه عبادت کې زکات ورکې الګ راشه تاسو زکات کې یو دوا درې 100 روپۍ والا دا ملاوت کو خیرات کې ملاوت ملاوت باندې کې صرف او صرف لله دین خالص لبنا خالص دا ته رزق در کوما دا ته پتم نه لګي ګور اول انسان ته رزق د مور په ګډه کې ملاو دی که حیوان دی او که انسان دی خوراک کوي کنه چې څلور میاشتو کې د پس هغه د روح ملاو شي هغه بیا خوراک ملاو شي خوراک ملاو دی سو پورې چې دغه دنیا ته راتلل نه شي نو چې هغه خوراک کوي نو قرانا کې کې په تیار کې کوي دا ته رڼا کې تیار ده آوا کې تا ذمہداری کوله آوا کې تا سکول چې تا اتنا لس میاشتې کال تا د مور په ګډه کې خوراک حاصلاو ستا کم کار کا سبب وې ستا کم په پاړی و ستا کم ذمہداری و آغا رب ما چې د مور په ګډه کې رزق در کوما آغا رب ما چې په دنیا پډا کم رزق در کوما خپل حالت پیژنه ته خو لاته یې داسې څیزونه دي چې تا ته په نظر هم نه راځي خلک یې اړو معلومات هم نه شي کولی هغې له مړې زه قور کوم یو قسم چینجی د ګټې په منځ کې د لرګي په منځ کې او هغه مونږ نه وینو هغې له لارې زه قور کوي دریابونو په ویش کې داسې حیوانات دي چې موږ ته معلومات نشته او غیر الله دې ذکر کوي یو هم موږ ګورو کنه دا مې شمشته شو مې شو په دو حیوانات دي هغه لغت کتابونو ذکر کړی دي نمونه په راځي موږ لا هغه الله یې نام دې ذکر کوي ومن لستم له برازقین هغه چا د رزق ورکوم چې تاسو هغه د رزق نشي ورکولې رازق زیما نو چې رازق زیما رزق زور کوما نو خپل کار تا عبادت کې تا کار د عبادت دی رزق زما په ذمہ دی خلق وې کنه الله وې انا بسوا کم چې ستاروزی پیدا کړ الا سبا کوي چې زما او تاسو روزي پیدا کوي ګوره څوک زم د چا نه دا وانه وره چا دا کما تا ناشته نه راکړي چې په هم د چا نه دا وانه وره چې او سره د لوګي نه مرش بیماری نمړيږي یخنۍ نمړيږي ګرمۍ نمړيږي خو د رزق نه څوک پرېدل چمل نه هر چیز کې زما نه یره کوا چې دا شی حلال دی او که حرام دی دا شی مال جایز دی او که جایز نه دی زدا کار د حکم او که د بد کوما هر چیز کې زما نه یریګا نو دا چې رزق پتا نه در کوما چې تاسو په خیال او ګمان نه لکه د مریم هغه یې له کوله الله نه تاسو دې په ورکاو سبب موږ له پکار دارې چې موږ غلط کار کو لاسونه سوچنا موږ لا کو نه دا موږ له حرام غلط چې سلاف موږ نه نسو خدای زمانه هو الله تفوس کې زخه دې لپاره عالم چې د ما رزق سی واشي رزق دې سره خرابېږي الله خپکیږي نو موږ واپس شو سود باندې کو غلا من په دې پیسې ورکو چې الکه زما مال کې به ډیرواله سود کوم الکه یو لاک روپۍ ورکوم چې د شپږ زره پکې مناس کې راکاو او بل بیغام ناس ته غلا پیسې ملاوي پای که ساکت وا کو ساتاوان مال پیدا دا سوچ نه کو چې دا خو فائدہ پیدا وي خو ما ته د قانون مسلې پیدا کیږي کله پنځه دا کې نو د خدما شل لګي او الله خپل کیږي دا چې د سود حرام دی نو غلط کمیشن نکوم حرام دی کده حق وال دا حرام دی کده پولوال کده حق وال نن خو الله دې موږ ته معفو کیږي توبه ها نه دا افغانان روان دي نو اول پر شیت وال وال اته مغیزي نه نه نه نن چې ته دا کوشش کوي چې دا غنه داسې زوا سبا وستا او استاد بچونه نو خلک داسې زونه کوي هغه ته وایا چې دا ته مجبور یې زه مجبور نه یم دا چې ته زما ضرورت ته او ته مجبور یې خپل ځای ته نه عالم خپل ځای زیاته ونکه الله ولا تعتدو زیاته باندې کوي ابل یو کس وې دا یو لاک سیزو او چا به 15 زره راکا او چا به 15 زره راکا او چا به پښپاک په 15 می ورک یو لاک خپل ر خلکو ته فرجو فرج په 15 زره کی تاسو کوم یو لاک زما مجبوری او ماولې نشه دریو له کووا ما غسته وا ما نه میله کې غستا وي خلکو یې ته پښپېټه زره راکې یې په یو لا خاصه کړه مجبور وم دا ظلم نه کوي وره نن چې زما دا غسل دا کار کیږي او من دا کار کو سبا زما او زما د بچو سره دا کار کیږي دا ونه اسا مجبوری دا زستاد مجبوری نه غلطه فایده نه لکه یو سره غریب دی جلد سوال کوي او ته ته غلطه مطالبه پیش کړي چې باید زما پیسې درکم خدا مطالبه او غریب خو محتاج دی نه نه نه نه نه هغه ته غلطه کوي وانه تسویز والا الله دې ساز ضرورتونه پوره کړي غلط چې تلاش منی سا حرام سجونو تلاش منی سا اگر کته مجبور یې الله دې موږ ټول مجبور چانو بچ کړي نو حق دا دی چې د دې رزق د وجنا د دې خوراک د وجنا منګه شپه او ورځ په ځان یو کړی حرام او حلال نه ګورو خپل پر دې نه ګورو پر دې حق نه ګورو الله وې زا غزاتم چې ته مې د وجود تراوسه د نشنا نا غزاتم چې تا خوراکم در کومه طالبانو ته خدای شته قسم نه پیپر والا او روټي سم یو هغه سپین کو دا چې خورا سوره مذهب خوان ته کوي پای کی مولای خورا د سبا مولای او پیپر اذانې دوه ورګه چې ګران دي اسم نه دا خورا الله وذ پای کې خیر اچي او دا چې په تیریږي دغه ګلقن پیدا هم له دې سیز دي ته په مزي نه دې هم تعالی په الله بزا خون پیدا کړي چې د حلال وي او چې د حرام وي چې دا سود کوا دا غلط سيزونه کوا حرام تلاش دي تا او غلط کې شریعه کوا دې کې زما دوم نه راکوږي نه بیا راس نه خرڅوما نه نه نه وردا سيزونه حرام دي اسنا یو کسو دا ځکه چې دا مونږ ټول د سيزونو کې رواني و یو کس لمه یو سیز ورکاو کله کله سیز ارزان شوی چې پاکستان کې دانه منم چې دا شی ارزان شي حق ګران راکړه ما چې دا کا شی به خو ارزان شوی 700 روپۍ وینا نه را وي پاره ټول ورته ما چې تاسو نه صبرېږئ سبق یو دا چې هغه ته د خیر خبره کوي نو د خیر خبره عمل پاو کوم څه هغه پوه شو بیا پوه شو المرء یقیس علی نفسه حدیث کې راځي چې یو سره خپل نو په بل ماغه څه ګمان کوي خپل یو سره نیکی خبره کوي نو هغه کې نو دا ټول خلک باندې کاني او بل یو سره خپل غلط شو ناغه کې نو دا ټول خلک دا چې ما وو به غلط دي نه نه دا دنیا دا جنگل له دغه خلک کم شتا خدیندار خلک کم شتا خګيري بکله یو دومره دواده پابند وي د دین پابند وي چې سره دا غي نه چې د بل بګیله می براینا به پر خودي خواغ دین کې کمې وي او هغه هغه بیګي هغه دین کې هغه کې کم پوره واري مګر خلک هم دا څه ونی دا نو یو د واده د خیال پکار دی هر سيزونو تلاش نیول پکار نه دی د دې رسکونو د وجه نه الله وې ذا غزاتم چې د نشره مستقره ذا غزاتم رزقکم چې رزقم در کوم دلا خوشه او ثم يميتكم بیا با تاسو ملکی ثم يحييكم بیا با تاسو ژوند کوم په یو بل مقام باندې او تاسو بدن کومه چې دنیا کې څنګه وخت تیر کړو حدیث کی راضی هغه پوری به قیامت نه قائمیږي لا یزال قدم ابن آدم حتا یسأل عن خمس سو پوری چې د انسان نه د پنځو سيزونو په باره کې تاسو جواب نه ملاو شوی هغه پوری به ولالي تاسو ټول هم بازار نه دی ایا ته یو حضرت ټول پلازا نه ده چې مله دکو والا بشنه نه نه نه تاسو وکړه او کسر غاړي کې سورو مو مېله کا مخکې سیزه کېدلې وای نه راځي چې خبرې کې ما بګاړې پورې کړې او چې تک ځان بچاو کله مخکې ورکړه هغه سیزه کې راکته کړ کوشش مو لا ما تکړه مې د 50 په تو په دې سره نقصان وکړ دا خو با کله کولاو شي مونږه مخه ماته کولاوې ده مې کله کله سره ګیریږم کورخې کې څنګه کله کله کورخې کې ګیر شي نو دا د دنیا حالات نه دي الله وي هغه پورې به قیامت پته نه قائميږي سو پورې چې ما دا غنه تپوس ته پنځو سيزونو په باره کې نه کړي او هغه ما ته جواب نه راکړي پنځه کم دي عن مال عن عمره عمر مبارک تعالی ما عمر کړه سکه تل کړه وای شابه ما او تاسو فیسبوک وی په حیاي وا مالونو دولتونو او دریم ته کوم دریم ته کوم کې عن شابه یو داسې عمر مې دا کړو نوجواني چې پای کې انسان نه سره کېده وی به سارجو ما خامش پروا مې نشته ځانې بډاوالي کو خپل تر کوي او د سما دی بیا دې تکلیفي کب چې نشس کړي دې په توګه خلاص کې نیولې یې راوي نو دوا دریم ته پوز پته کیږي عن ماله نمال مبارکي من اجا کسبه نماز څنګه کټلو باندې کټل څنګه او دویم ته په څه په دې کېږي چې زه اورې کاټو نو بیا دې لبول څنګه نو تفکر تاسو دې کتل او څه تا خرج کاو به هاي په دم ټورو په غلط دا وګوره د جمعه ته د دین کار پکې کېږي کدی وقت شي لسو په پکې نه شوما شل پکې نه شوما یره مده ماتې نشته معتبر وای او چې اوس لا فلمونه او غلط چیزونه شي پکې چې بیا پکې نو بیا په زړه په دوه زره پکې چې کې داګه لپاره بیا شته او د علم په اړه کې به تاسو کې تعالی ما علم درکړو تاسو سوره عمل کړو تعالی دا په صدا کې لاو شوی و وګونو ته رسیدلې و په دلایل سره او دې دې و اعلی نو دې دې و تاسو عمل کړو تاسو سوره عمل کړو د پینځو سيزونو خیال یو د عمر مبارکي عمر به زه کول پکار لري ټول شپه یو کس لاله یو زیتا خوب ورته مې دا کته وله د جیم شپه بيجي بیګامي شوګیر کړي مې څنګه بیمارو مې سر بیلی بس ماسوتن چې کټه پرې وتم نو فیسبوک ته مې راوغسه موبایل هر کې لګیاو ما لګیاو ما سار بانګونه شروع شو مې دا خو سار بانګ شروع شو مې بیا وزن مې بغم بد کړ او سم لاس ته دم میمون یو خدای مې د معاف کینو نو دا نوجوانان تپخو په دې طریقه روانه الله دې موږ دې غلط سيزونو نه چې په حینا او د غلطو وختونو ها هغه بچ کی الله دې زموږ په حال رحم کوي واخر دعوانا